د اوښتلو په وخت کې سلمان فارسي رضي الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه پر مخ بېره او وارخطايي حس کړه او هغه بېره يې هم په دې سبب وه چې د مسلمانانو څخه يو څوک غرق نه شي نو سلمان رضي الله تعالی عنه وسعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه ته وويل دغه نوي دين، دين اسلام، ته دريابونه داسې ذليل او تابع شوه لکه وچه مځکه او دښتونه چې ورته تابع شوه. مګر قسم مې دې په هغه ذات وي چې د سلمان نفس د هغه په اختيار کې دی، د دغه درياب څخه به دغسې ډلې وځي لکه دغه اوس چې ورداخلېږي، هېڅوک به نه ځنې هلاکېږي. تاسې پوهېږئ چې دا د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه دعا وه، سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه داسې دعا کوي لکه الله جل جلاله ته چې قسم ورکوي چې زموږ مسلمانانو څخه به هیڅوک نه غرقوې، واقعا هم د ټول لښکر څخه نه څوک غرق شو او نه څوک ورک شو. ټول لښکر تر دغه لوی رود یا لویی ولې واوښتی، فقط یو نفر چې آس یې وښویدی د خپله آسه څخه ولویدی او اوبو کش کړی، قریبه وه چې غرق شي، مګر قعقاع رضی الله تعالی عنه و هغه نفر ته ور وګرځیدی په اوبازی ورغلی هغه یې د غرقیدلو څخه خلاص کړی، مقصد دا چې ټول لښکر صحیح او سالم تر ولې واوښتی. او دغه ورځ یې د یوم الجراثیم په نامه وبلل. جرثومه په عربي کې هغه ته ویل کېږي چې خاوره یا خټې سره یو ځای شي. نو دغه د لښکر د اوښتلو په وخت کې که به د مسلمانانو څخه یو نفر ستړی شو او د لوېدلو په حالت کې به شو یا به یې آس غوځارېدی، په دغه اوبو کې به د خاورو څخه یو وچ ځای ورته پیدا شو. پر هغه ځای به ودرېدی چې هوسا به شو بیا به یې نوره لار پسې پوره کول چې دا یو کرامت وو چې په دغه ورځ ښکاره شو. کوم وخت چې یزدجرد ته دغه خبر ورسېدی چې مسلمانان تر نهر راواوښته ویل څنګه راواوښته نه کښتۍ لري نه نور وسایل څنګه راواوښته ویل په اوبازي راواوښته. یزدجرد وویل څنګه پوره لښکر په اوبازي را اوړي؟ تښتئ! تښتئ! نو ټولو فارسیانو په تېښته مدائن او د فارس پایتخت پرېښاوه، په خپله یزدجرد چې زوی او کورنۍ یې ورسره وه د حلوان و ښار ته وتښتېدی، چې دغه ښار د عراق د شرقي طرف په آخري حصو کې دی، د مسلمانانو د لښکر څخه اوله ټولۍ چه مداین ته داخله شوه هغه د قعقاع رضی الله تعالی عنه ټولۍ وه چه د خرساء ټولۍ ورته ویل کیده دوهمه ټولۍ د عاصم ابن عمرو التمیمی رضی الله تعالی عنه ټولۍ وه چه د احوال ټولۍ ورته ویل کیده نوری ټولیانی یو په بل پسی مداین ته داخلیږی مداین د فارسیانو پایتخت بی له جنګه فتح شو دا کرامت دی چې د فارس، هغه فارس چې د مځکې پر مخ اول لوی قدرت بلل کېدی، پایتخت یې بې له جنګه فتحه کېږي، د الله جل جلاله فضل او احسان ته وګورئ چې پر خپلو پاکو بندګانو یې لري. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه و مدائن ته فاتح او کامیاب وردننوتی، پارسیان خو په ډېر تلوار د مداین څخه وتلي وه او ځینې لږ شیان یې ورسره اخیستي وه، نور ټول شیان پر خپل ځای پاته وه. سعد رضی الله تعالی عنه د کسرا و قصر ته، ایوان کسرا ته، بیت الابیض، سپین کور او سپینې ماڼۍ ته ور ورسېدی. امر یې وکړ چې بیت الابیض په مسجد بدل کړئ. دغه ځای دې د مسلمانانو د لمانځه ځای وي نو مسلمانانو د کسرا په قصر کې لمونځ کاوه سعد رضی الله تعالی عنہ چې قصر ته وردنوتی د دغه قصر و فخامت او لویوالي ته د دغه قصر ښایست او هغو سرو او سپینو زرو ته په تعجب کې شو چې په دغه قصر کې کار شوی و په دغه قصر کې داسې نعمتونه، تفريحي ځايونه موجود وه چې سترګو يې مثل نه و ليدلی. دا د هغه کسرا قصر دی چې د مځکې په پاچهانو کې تر ټولو لوی پاچا و. سعد رضي الله تعالی عنه قصر ته ورننوت او د سورة الدخان پنځه ویشت نمبر آيات او وروستني آياتونه يې تلاوتول کوم چې الله جل جلاله فرمايي، نعمتونه، د هوسايي او راحت سامانونه، چې دوی په هغو کې خوشاله او خوند اخيستونکي وه، دوی پرېښوول، دغه رنګه موږ درواغجنان هلاکوو او دغه شيان مو بل قوم ته په ميراث ورکړه. سعد رضي الله تعالی عنه دغه آياتونه تلاوتول او سپينې ماڼۍ ته ورننوت. د مدائن ښار د هجرت د پنځلسم کال په آخري وختو کي فتح سو او د جمعې اول لمونځ په مدائن کي آدا سو. د هجرت د شپاړسم کال د صفر په میاشت کي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه غنیمتونه راټول او سره یو ځای کړه او په هغه تښتېدلو خلقو پسي یې نفر ولېږل دغو نفرو د هغه تښتېدلو خلقو څخه ډېر نفر بندیان ونیول، سعد رضی الله تعالی عنه غنیمتونه پر لښکر ووېشل، د غنیمتو وېش خو در معلوم دی چې څلور حصې یې و دغه فاتح لښکر ته ورکول کېږي او د غنیمتو پنځمه حصه د مسلمانانو بیت المال ته ورکول کېږي، نو د غنیمتو څلور حصې و لښکر ته ور ووېشل شوې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې راغلی او ټوکر یې پورته کړ ویلي ده چې ډیر زیات مال او ثروت دی دونه ډیر مالونه و چې د انسان په عقل کې نه کښېوځي څرنګه چې په غنیمتو کې کوچني او ګران قیمته شیان لکه د سرو زرو انګشتري یا د اصلو جواهرو ګوتمي او داسې نور کوچني شیان هم موجود و چې پټول یا غلا کول یې ډیر اسانه و نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ان قوما ادو هذا لذوی الامانه یعنی هغه قوم چې دغه مالونه و بیت المال ته تسلیموي خیانت نه پکښې کې کوي هغه قوم امین قوم دی یعنی دغه لښکر چې دغه ټول مالونه بې له دې څخه چې دغه کوچني شیان پټ کړي بیت المال ته راولېږل نو دوی امانتکاره او امین قوم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل، انک عففت فعفت الرعیه، یعنی تا ځان پاک او امین وساتی نو رعیت دې هم پاکان او امینان شوه. وروڼو! دا عمومي قانون او قاعده ده، که حاکم پاک او امانتکاره وو، رعیت یې هم پاک او امانتکاره وي او که بیا حاکم غل، حرام خوره وو، رعیت یې هم هغه شی وي. په عربي کې مشهوره متل دی چې وايي، الناس علی دین ملوکهم، یعنې خلق د خپلو پاچهانو پر دین وي، نو ځکه علي رضی الله تعالی عنه وویل، انک عففت فعفت الرعیة، خیر، د غنیمتو په جمله کې که به یو ډېر عجیب شی وو، سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه به هغه شی د غنیمتو څخه جلا کړي چې په مدینه منوره کې یې پاته مسلمانانو ته ور ولیږي، ځکه دی پوهېدی چې مسلمانان په دغسې هدیه خوشحاله کیږي، نو یو د هغو عجیبو شیانو څخه چې لښکر و اهل مدینې ته ور پرېښاوه یوه ورېښمینه غالۍ یا قالینه وه چې قطف یې ورته وایه چې دا د کسرا فرش وو، دغه فرش شپېته په شپېته ذراعه کې یوه ټوټه قالینه وه، چې درې زره و شپږ سوه مربع ذراعه کېږي، چې زموږ د اوسني کورو څو کوره ځینې جوړېږي. اوس نو د دغې قالینې و اوصافو ته وګورئ. مورخین وايي، کوم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه غنیمتونه سره راټول او یو ځای کړه، په هغو کې د کسرا کالي، ګېڼه، توره او داسې نور شيان هم وه. پس له هغه څخه چې د غنيمتو څخه خمس وایستل شو او پاته غنيمتونه پر لښکر ووېشل شوه، نو قطف يا هغه لويه قالينه پاته شوه، ځکه هغه نه وېشل کېده. نو سعد رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته وويل، الله جل جلاله ستاسې لاسونه در ډک کړه، یعنی اوس تاسی ټول غنیان سواست آیا اوس کولای سی چی په خپله خوښه په دغه قطف یا قالینه کی تر هغه خپلو څلورو حصو تیر سی او دغه قالینه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ور ولیږو څرنګه چی د هغه خوښه وی تصرف پکښې وکړي ځکه موږ یې ویشلای هم نشو موږ په زرو نفره لښکر یو او دا یوه قالینه ده نو به یې موږ و اهل مدینې ته یعنې فقط هغو مسلمانانو ته چې په مدینه منوره کې پاته دي هدیه وبولو نه و ټولو مسلمانانو ته د لښکر خلقو وویل هو دا دې ښه خبره وکړه نو یې دغه غالۍ چې یوه ټوټه او شپېته ذراعه په شپېته ذراعه کې وه او د ورېښمو څخه جوړه شوې وه د سرو او سپینو زرو نقشونه پکښې وه نقشونه یې هم په داسې ډول سره وه کورونه ولې، باغچې، ګلان، چمن، لکه په باغ کې چې ناست یې، او دغه غالۍ به کسرا په ژمي استعمالول، کوم وخت چې به ګلان او زراعت نه وو، نو به یې دغه غالۍ آوارول لکه په باغ کې چې ناست وي، که به یې د شراب چښلو اراده وکړه، بیا یې د دغې قالینې په باره کې چې د مدینې منورې مسلمانانو ته په هدیه کې رالېږل شوې وه، مشوره ورسره وکړه چې څه په وکړو؟ ځینې کسان وایي، دا یې ستا، موږ به یې و تا ته په هدیه کې درکړو، ځینې بیا وایي، څرنګه چې ستا خوښه وي، هغسې تصرف پکښې وکړه. ځینې وایي، نوره مشوره به هم وکړو، ځکه دا ډېر لوی غنیمت دی، ټول سره او سپین زر دي. خلق په دغه مشورو او فکر کې وه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، ولې خپل علم جهل ګرځوې؟ ولې خپل یقین په کوم په ګمان بدلوې؟ د دنیا څخه هیڅ شی ستا نه دی بې له هغه څخه چې ور دې کړي او لاړی، یا دې واغوستی زوړ شو، یا دې وخوړی فنا شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقت نو عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو د هغه قالینې په پرې کولو یې شروع وکړه ټوټه ټوټه یې کړه او اهل مدینه ته یې ورتقسیم کړه هغو کسانو ته یې ورتقسیم کړه چې په مدینه منوره کې موجود و او په مدینه منوره کې لږ نفر پاته و نور ټول په جهاد او فتوحاتو کې و و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته یوه ټوټه ور ورسیده چې هغه ټوټه یې په شل زره درهمه خرڅه کړه او دغه ټوټه د هغو ښو ټوټو څخه هم نه وه. د غنیمتو په جمله کې د کسرا دوه وښي هم راغلي وه. کسرا د سرو زرو وښي په لاسه ول او هغه وښي اوس په دغه غنیمتو کې راوړل شوي وه. دغه وښي په لاس که. هغه هم وښي په لاسو واغوستل. ویل لاسونه پورته لوړ ونیسه. هغه هم لاسونه لوړ ونیول. ویل اوس نو د مسلمانانو په منځ کې تېر شه چې ودې ویني. سراقه هم لاسونه لوړ نیولي دي او د مسلمانانو په منځ کې تېرېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل خلقو ته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ څه درته وویل هغه چې ته په پسې وې او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجلو اراده دې درلوده او د آس څخه څو واره ولوېدې او بیا تا امان وغوښتي او امان یې هم درکړي په هغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څه درته وویل سراقه وویل نبی الله صلی الله علیه و علیه وسلم ما ته وویل کیف انت یا سراقه وفی یدیک سواری کسرا یعنی یعنی څه احساس به کوې یا سراقه چې ستا په لاسو کې د کسرا وښي وي او زه په تعجب کې سوم ما ویل کسرا نوشیروان څوک او څه مقصد دې دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل هو کسرا سراقه ویل، نو زه نور هم په تعجب کې شوم چې دی په خپله اوس د مکې مکرمې څخه په پټه وځي او د کسرا د وښیو زیری راکوي. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اعتماد، باور او پر الله جل جلاله توکل ته متوجه یاست؟ د الله جل جلاله پر وعده یې یقین و، ان الله لا یخلف المیعاد. اوس به بیرته عراق ته ولاړ شو هلته په عراق کې سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ټول لشکر او د مسلمانانو ښځې دې مدائن ته راوستل شي اوس د حیره پر ځای مدائن د مسلمانانو د پاره مرکز او د حکم ځای وګرځیدي په عراق کې د مسلمانانو پایتخت مدائن دی خیر هغه فارسیان چې د مدائن څخه تښتېدلي وه په جلولا کې سره یو ځای شوه. د جلولا ښار د مدائن په شمال کې واقع دی او د نهر دجله پر شرقي طرف دی. دغه خبر چې و سعد رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی فوراً یې خپل وراره هاشم ابن هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص د هغو پر طرف د لښکر سره ور ولېږی. د هاشم د مقدمې قومندان قعقاع ابن عمرو رغدی الله تعالی عنه وو او فارسیانو د ځان مشر او قومندان مهران وټاکی. قعقاع رغدی الله تعالی عنه د نوره لښکره سره د جلولا و طرف ته رهي سو او هغه ځای یې د هجرت په شپاړسم کال د صفر په میاشت کي محاصره کړ. دې محاصرې اتیا ورځې دوام وکړ، ځکه د ورتګ لپاره هېڅ لار نه وه. یو خو د جلولا پر شاوخوا لوی خندق و او بیا یې د خندق پر شاوخوا تېرې ښاخداره اوسپنې پاشلې وې، چې دغه اوسپنې د هغه وخت ماینونه وه. که آس پر وخېژي یا یې دغه مېخ په پښه ننوځي، بیا نو تګ نه شي کولای. نو فارسیانو دغه ماینونه پر ټولو لارو پاشلي وه، فقط یو څه لارې یې پرې ایښې وې چې ډېرې تنګې او کوچنۍ لارې وې او هغه لارې هم فارسیانو ته ورمعلومې وې. دوی پر هغو لارو تلای او راتلای شوای، مسلمانان نه شوای ورتېرېدلای، نو ځکه محاصرې اتیا ورځې دوام وکړ. په دغه موده کې فارسیان د حملو دپاره راوتل، یوه شدیده حمله به یې وکړه او بېرته به پر هغه خپلو لارو ولاړل. قعقاع رضی الله تعالی عنه د ځانه سره یوه فیصله وکړه هغه داسې، کوم وخت چې فارسیانو حمله کول د مخه تر دې چې دوی تر هغه کوچنیو لارو و میدان ته راووځې دوی لا پر هغه خپلو لارو و قعقاع رضی الله تعالی عنه له خپله طرفه حمله پر وکړه فارسیان بیرته وګرځیدل قعقاع پر هغو لارو په پسې دی. فارسیان غواړي چې مسلمانان وګرځوي یا یې د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي خو په وسه یې ونه شوه. مسلمانان تر هغو په پسې وه څو تر خندق ورتېر شوه او د دوی سره یو ځای جلولا ته ورننوتل. په دغه ورځ. د سهار څخه جنګ شروع سو تر شپې پوري او په شپه کي هم داسي جنګ وسو لکه په قادسیه کي د لیلة الحریر جنګ او ډیر زیات فارسیان ووژل سوه. قعقاع رضی الله تعالی عنه وکولای سوه چي د دوی سره یو ځای د ښار په قلاوو ورننوزي. کم وخت چي فارسیانو ولیده چي مسلمانان د ښار و قلاوو ته ننوتل په تیښته یې شروع وکړه. جلولا هم فتح سوه. دغه فتح هم د مسلمانانو دپاره ډېر لوی بری وو. د جلولا د فتح کولو په وخت کې یزدجرد، کس، یعنې کسرا، په حلوان کې وو، چې دغه حلوان و جلولا ته نږدې او په شرقي طرف کې یې واقع دی. کوم وخت چې د مسلمانانو له طرفه د جلولا د فتح کېدلو خبر و یزدجرد ته ورسېدی، حلوان يې پرېښاوه، نور هم د شرق پر طرق د شرق پر طرف مخته پسې وتښتېدی، څو ري ته ورسېدی. قعقاع رضی الله تعالی عنه چې په دې خبر شو چې يزدجرد حلوان پرېښاوه، قعقاع د حلوان پر طرف ورهي شو او حلوان يې هم فتح کړ. اوس قعقاع رضی الله تعالی عنه په يزدجرد پسې دی. دغه ټول فتوحات په ډېرو لویو منطقو کې په ډېره چابکي او په لږ وخت کې وشوه. دغه منطقې چې د قادسیې د ورځې څخه فتح شوې دي، د هغو منطقو سره برابرې دي چې تر قادسیې د مخه په عراق کې فتح شوې وې. هغه ټول فتوحات چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په وختو کې یا تر هغه وروسته د مسنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه او ابو عبید رضی الله تعالی عنه په وختو کې سوي و دغه اوسنی فتوحات د هغو سره برابر او مساوي و نو په دغه لږ وخت د دغه لږ او کوچني لښکر په واسطه دونه ډېر فتوحات په وجود راغله چې په عراق کې د هغه پخوانیو فتوحاتو سره برابر وه. د دغو فتوحاتو سبب یو خو د مسلمانانو همت او بل هغه بېره وه چې د فارسیانو په زړو ننوتلې وه. کله چې مسلمانان دغې لیرې منطقې ته ورسېده او نور هم غواړي چې مخته ولاړ شي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر مسلمانانو وبېرېدی، ځکه چې د مسلمانانو دغه کوچنی لښکر د فارس په مځکه کې مخ ته ځي او فارس فتحه کوي، خو د شاه له طرفه ساتنه نه لري. ممکن فارسیان د شاه له طرفه پوره وګرځي او دغه کوچنی لښکر محاصره او فیصله کړي. نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې نور مخته مه ځئ. د شرق پر طرف په یزدجرد مه پسې کېږئ. نورې مځکې او نور ښارونه مه فتحه کوئ. فقط د دغه فتحه شوو منطقو شمال او جنوب پسې پوره کړئ. یعنې نور نو د شرق پر طرف په اوږدو مه پسې ځئ. فقط د دغه فتح شوو منطقو شمال او جنوب فتح کړئ ځکه دغه اوس هم ډېر زیات فتوحات وشوه او ډېره پراخه مځکه په لږ وخت کې فتح شوه نور نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د شرق پر طرف مخ ته تلل ودرېده او د فتح شوو منطقو شمال او جنوب ته توجه وشوه. په دغه وخت کې د فارسیانو او فارسي عربو او رومیانو یوه لویه مجموعه په عراق کې د تکریت په منطقه کې سره یو ځای شوه. تکریت د بغداد په شمال کې د نهر دجله پر غاړه واقع دی. سعد رضی الله تعالی عنه ته چې دغه خبر راورسېدی، عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه یې د یوه لښکر سره ورولېږی. مسلمانانو تکریت محاصره کړ. دغې محاصرې څلوېښت ورځې دوام وکړ. عبدالله رضی الله تعالی عنه ولیده چې خبره نوره هم اوږدېږي، نو یې د فارسي عربو سره ارتباط ونیو او ویل، تاسې عرب یاست، تاسې ولې د رومیانو او فارسیانو ملګري یاست؟ که کامیابي او غنیمتونه غواړئ، باید د فاتح او قوي لښکر ملګري شئ، چې هغه موږ یو. کسرا ولاړی پس له ننه څخه بیا کسرا نسته تښتیدلی کسرا تاسی ته فایده نسی در رسولای او د روم او رومیانو نوبت هم راتلونکی دی نو راسی زموږ ملګری سی په عربو کی هم طمعه پیدا سوه او ویل هو موږ ستاسی ملګری یو. عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه نور هم و عربو ته نفر ورلېږي چې مسلمانان شئ، که تاسې اسلام قبول کړئ، په غنیمتو کې لویه او ډېره حصه درکوو او نور امتیازات هم لرئ. فارسي عرب هم قانع شوه او د هغه نورو فارسیانو په پټه یې اسلام قبول کړ. عبدالله رضی الله تعالی عنه د حملې ورځ معلومه کړه او دغه فارسي عربو ته چې نوي مسلمانان شوي وه وې ویل، فه پلانۍ ورځ زه حمله کوم او تاسې هم هلته د داخله څخه پر رومیانو او فارسیانو حمله وکړئ. هر وخت چې مو زما تکبیر واورېدی تاسې هم تکبیر ووایاست او حمله شروع کړئ. اوس نو په هغه معلومه شوې ورځ ابن معتم رغضی الله تعالی عنه حمله شروع کړه او تکبیر یې ووایه، هلته دننه په قلا کې هغه مسلمان شوو عربو هم تکبیرونه وویل، فارسیان او رومیان وارخطا شوه چې دننه په قلا کې تکبیرونه ویل کیږي، یو دم جنګ شروع شو او ډیر فارسیان او رومیان ووژل شوه، تکریت هم فتح شو. دغه خبر و هغه نږدې شاوخوا ښارو ته لکه د نینوا ښار او د موصل ښار او داسې نور ښارو ته ورسېدی چې تکریت فتحه شو نو د هغو ښارو خلق هم بې له جنګه تسلیم شوه اوس په ټوله فارس کې بې له جنګه بې له مقاومته فتوحات روان دي. د کوفې او بصرې د ښارو جوړول. هلته په مدینه منوره کې چې به کله کله و حضرت عمر فاروق رغدی الله تعالی عنه ته د مدائن څخه ځینې د مسلمانانو ډلې او ځینې مسلمان قومندانان ورتله حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه د دوی په مخانو او بدنو کې تغیر ولیدی چې ډنګریږي او رنګ یې ژړیږي حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه پر دوی د مرض څخه وبیریدی چې یو مرض پکښې پیدا نشي ځکه هلته د فارس هوا داسې هوا وه چې عربو عادت نه ورسره درلودی نو امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه و سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته ولیکل سلمان فارسی او حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنهما ولېږه ورونو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې دغه دوه نفره اختیاروي ځکه سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د فارس په مځکه پوهېدی او حذیفه رضی الله تعالی عنه د عربو په طبیعت پوهېدی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه دوه نفره ولېږه چې د عراق په مځکو کې داسې مځکه اختیار کړي چې بحري او بري دواړې هواوې ولري یعنی داسې مځکه اختیار کړي چې په وچه کې وي او ونهر ته نږدې وي او بل زما او د هغه ځای په منځ کې نه رود، نه واله او نه پل وي، یعنې د فرات په غربي منطقه کې داسې ځای وګورئ چې هوا یې د وچې مځکې هوا وي او د عربو پر طبیعت موافق ځای وي او د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې رود، واله او پل هم نه وي. دا بیا د دې لپاره چې د امیرالمؤمنین له طرفه هر وخت و هغه ځای ته کومک ورسېدلای شي. د امیرالمؤمنین رضی الله تعالی عنه په امر سلمان فارسي او حذیفه رضی الله تعالی عنهما د عراق په مځکه کې ګرځېدل څو د کوفې و منطقې ته ورسېده چې هغه وخت دغه ځای وچ دښت و. د کوفه د لفظ ترجمه هم داسې ده یعنی سور ریګ چې شګې ورسره ګډې وي. دغه دوه نفره چې دغه ځای ته ورسېدل دغه ځای یې د هغه خپل مقصد سره موافق ولید او د مسلمانانو د استوګنې لپاره یې مناسب وبلی ځکه یو خو نهر ته نږدې و او بل هوا یې د عربو د طبیعت سره برابره او موافقه وه. نو يې پر دغه مځکه لمونځ آداء کړي او اول هغه څوک چې په کوفه کې يې لمونځ کړی دی سلمان او حذيفه رضی الله تعالی عنهما دي. پس له لمانځه څخه يې و الله جل جلاله ته دعا وکړه او ويل، اللهم اجعلها منزلة الثبات يعني الهي دغه مځکه زموږ دپاره د ثبات او قرار ځای وګرځوې. کوم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه ته دغه خبر راوړی چې موږ دغه ځای اختیار کړی دی، سعد رضی الله تعالی عنه د لښکر مشران او قومندانان سره یو ځای کړه او ددغه ځای په باره کې مشوره ورسره کوي، هغو وویل، هو! دا ښه اختیار دی او ښه ځای خوښ کړی دی. د هجرت په اوولسم کال د محرم په میاشت کې ټول مسلمانان په کوفه کې سره یو ځای شوه چې هغه وخت دښت او خالي مځکه وه نو د کوفې او د ولې تر منځ یې دغه ټوله مځکه باغچې او باغونه جوړ کړه چې د مسلمانانو دپاره ثروت او جایداد شو او منطقه هم داسې منطقه ده چې هوا یې دریابي هوا نه وه د عربو د طبیعت سره برابره هوا ده، واله، اوبه، زراعت او مېوې ټول شیان ورته موجود شوه. بیا یې د کوفې د ښار په نقشه کولو شروع وکړه، غواړي چې د کوفې ښار جوړ کړي، چې د دغه ښار جوړول د هغه لویو عمراني کارو څخه دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې شوي دي. سعد رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لارښوونه یو نفر چې ابو حیاج ابن مالک ورته ویل کېده امر کړ چې ته د ښار نقشه جوړه کړه. بې نظمه او بې ترتیبه کار نه و چې هر څوک چې هر چېرې کور جوړوي هلته دې جوړ کړي یا اول پر دغه مځکه وګرځېدل او د مسجد لپاره یې مناسب ځای وټاکه نو اوله شروع په مسجد وشوه مسجد جوړ شو او بیا د مسجد و څنګ یا بغل ته د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه د پاره د ولایت یا امارت تعمیر جوړ شو چې دغه ځای د ښار د پاره منځ او مرکز شو او بیا ښار پر سړکانو وویشل شو په ښار کې سړکان کش شو د عمومي سړکانو بر یا عرض څلوېښت ذراع وو او د فرعي سړکانو بر دېرش ذراع وو او د هغو سړکانو بر چې په کوڅو کې وه شل ذراعه وو، هغه لارې یا کوڅې چې کورونه یې سره جلا کول بر یې اوه ذراعه وو، په پوره ترتیب او تنظیم ښار ووېشل شو او د ښار نقشه ثابته شوه، د کورو دپاره مځکې ووېشل شوې، د هر شي منطقه معلومه کړل شوه، بیا نو سعد رضی الله تعالی عنه په خلقو کې ږغ وکړ چې اوس نو هر څوک چې کور یا تعمیر جوړوي جوړ دې یې کړي. د کورو په جوړولو شروع وشوه. د دغه وخت څخه په عراق کې د مسلمانانو مرکز او د حکم ځای دغه کوفه شوه او مسلمانان د مداین څخه کوفې ته را نقلیږي. دا د کوفې د جوړولو وخت او سبب و او دغه د جوړولو طریقه وه. په عین دغه کال کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه و بصرې ته ولېږي او بصره هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر پر دغه نقشه جوړه شوه چې هلته بیا بصره د عراق د شرقي منطقو لپاره مرکز او پایتخت شو د اهواز فتح کېدل اوس چي مسلمانانو د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه په امر د فارس د شرق پر طرف خپل پرمختګ بند او معطل کړ نو د شمال او جنوب و طرفو ته متوجه سوه. د شمال ډېري منطقې فتح سوې خو د بصرې و جنوب ته یو ښار پاته دی چي هغه اهواز دی. اهواز داسي منطقه ده چي اوسېدونکي یې عرب دي. خو حکم یې د فارسیانو په لاس کې دی او حاکم یې هرمزان و. دغه هرمزان په وروسته کې یوه عجبه قصه لري. هرمزان چې د اهواز پاچا بلل کېدی او شا و خوا یې خطرونه حس کړه نو اهواز ته په عسکري لحاظ متوجه شو. ښې منظم او مرتب کړئ. لوی لښکر یې جوړ کړئ او اوس غواړي چې د بصرې پر شا و خوا حمله وکړي. په خپله بصره نه بلکې د بصرې پر اطرافو یې د حملې اراده وکړه او حمله یې هم شروع کړه. عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه چې د بصرې حاکم و و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی او په دغه حال یې خبر کړ. امیرالمؤمنین رضی الله تعالی عنه امر ورته وکړ چې لښکر جوړ کړه. او سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه ته یې هم حال ولېږی چې لښکر دې د جنګ دپاره تیار او آماده که. سعد رضی الله تعالی عنه د نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یو لښکر جوړ کړ. دغه نعیم هغه نعیم دی چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په کتاب کې مو د خندق په غزا کې قصه درته کړې ده. دی هغه څوک دی چې په خپله حیله او نقشه سره یې د خندق په غزا کې یهود او مشرکان سره جلا او بې اتفاقه کړه. د دغې قصې لپاره د خندق غزا مطالعه کړئ. نو دغه نعیم د دغه لښکر قومندان و چې د کوفې له طرفه ورهي شو. د مسلمانانو دوو لښکرو د اهواز پر طرف حرکت وکړ، یو له کوفې څخه او بل د بصرې څخه. څرنګه چې د اهواز اوسېدونکي ټول عرب وه، نو نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغو سره ارتباط ونیوی. نعیم د عربو د هغو مشرانو سره چې د هرمزان تر حکم لاندې وه د خبرو رابطه پیدا کړه او هغه یې په دې راضي کړه چې د فارسانو سره خپل عهد مات کړي نو د عربو ټولو مشرانو پر دې اتفاق ورسره وکړ چې په معینه ورځ به موږ او تاسې ټول پر پارسیانو او هرمزان حمله کوو. په هغه معلومه شوې ورځ هرمزان خپل لښکر د جنګ لپاره را ایستلی دی. له یوه طرفه د کوفې لښکر، د بله طرفه د بصرې لښکر حمله شروع کړه چې ناڅاپه د اهواز عربو هم نافرماني شروع کړه او مسلمانانو وکولای سوای چې په دغه ورځ د مناذر او نهر تیري ښارونه فتح کړي. هرمزان ته خبر ورسېدی چې د اهواز د منطقې دوه لوی ښارونه د مسلمان عربو په لاس کې سوه او د هرمزان لښکر چې ډېره حصه یې د عربو څخه وه متزلزل او سره وپاشل سو. هرمزان چې ماته او شکست وليدی مسلمانانو ته يې حال وليږی صلح غواړي دا هم د نعيم ابن مسعود دوهمه لويه حيله وه چې کفارو ته يې شکست ورکړي اوله حيله يې د خندق په ورځ وه چې يهود او مشرکان يې سره مختلف او جلا کړه او احزاب ماته وخوړه او دوهمه حيله يې دلته په اهواز کې وه چې فارسيان او عرب يې سره جلا کړه او فارسيانو شکست وخوړی هرمزان چې صلح وغوښتل مسلمانانو هم پر صلح موافقه ورسره وکړه او اهواز په صلح فتح شو یعنی حکم د مسلمانانو دی او کم کفار چې دلته اوسیږي هغه به مسلمانانو ته جزیه ورکوي بیا نو د بصرې لښکر بصرې ته او د کوفې لښکر کوفې ته ولاړل. او مسلمانانو یو کوچنی لښکر په اهواز کې پرېښاوه چې هغه به د منطقې حاکم او ساتونکی وي. پس له څه وخته هرمزان ولیده چې مسلمانان ټول ولاړه فقط هغه یوه کوچنۍ ټولۍ دلته پاته ده نو یې خلق سره راټول کړه او د کردیانو څخه یې کومک وغوښتی کردیانو هم د هرمزان کومک وکړ او لښکر یې ورکړی هرمزان دغه خلق سره یو ځای کړه او په خپل منځ کې یې د صلحې پر ماتېدلو او بغاوت اتفاق وکړ. هرقوس ابن زهیر رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر فوراً خپل لښکر د اهواز پر طرف ورهي کړ چې هغه د مسلمانانو ټولۍ چې هلته پاته ده وساتي که نه هغه ټولۍ وژل کېږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عتبه ابن غزوان امر کړ چې د حرقوس کومک وکړه. عتبه هم د خپل لښکر سره د اهواز پر طرف حرکت وکړ. هغه عرب چې د هرمزان سره یو ځای شوي وه او اوس یې بیا د مسلمانانو لښکرې ولیدې، پوه شوه چې وژل کیږو. نو ویل موږ پر خپله سرکشي او بغاوت پښیمانه یو، بیرته جزیه درکوو. حرقوس، رضی الله تعالی عنه، د دوی توبه قبوله کړه او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. سره د دې چې هغو هغه اوله وعده ماته کړې وه، خو مسلمانانو د خپل رحم په سبب د دوی پښېماني قبوله کړه. عربو دوهم وار بیا پر جزیه صلح وکړه. هرمزان چې یوازې پاتې شو، بیا یې مسلمانانو ته حال ولېږی چې جنګ نه کوم، صلح غواړم او بېرته جزیه درکوم. هرقوس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې د هرمزان سره څه وکړم؟ امیرالمؤمنین هم د صلحې اجازه ورکړه، نو دوهم وار بیا د هرمزان سره پر صلح موافقه وشوه. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لښکرې بیرته خپلو ځایو ته ولاړې، عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه وفات شو. د بصرې حکم او آمریت و ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شو. اوس ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبدالله ابن قیس ابن سلیم دی د بصرې والي مقرر شو. مسلمانان د اهواز له طرفه فارغ شوه. د تستر فتح کېدل مګر د فارسیانو پاچا یزدجرد چې اوس په ری کې دی، خپل ځان اماده کوي او په نهاوند کې یې لښکرې سره یو ځای کړې. د اهواز خلقو ته یې هم حال ولېږی چې اوس موږ د جنګ لپاره پوره استعدادات او اکمالات برابر کړي دي. موږ به د شمال له طرفه د نهاوند څخه حمله وکړو او تاسې مو د جنوب له طرفه کومک وکړئ. دلته بیا د دوهم ځل لپاره دغه خبر نشریږي چې د اهواز خلک غواړي چې صلح ماته کړي او د اهواز د یاغي کولو سبب بیا هم هرمزان دی. دا دوهم وار دی چې هرمزان صلح او عهد ماتوي. ځکه د هرمزان طمعه پیدا شوه چې کسرا ته په نهاوند کې یو لک او پنځوس زره نفر راټول شوي دي. هرمزان چې په اهواز کې دی د صلحې د ماتېدلو اعلان یې وکړ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د کوفې څخه یو لښکر و اهواز ته ولېږل شو او ورته وویل شو چې دا وار به صلح نه قبلوئ. نو د مسلمانانو او هرمزان په منځ کې جنګ شروع شو. مسلمانانو وکولای شوای چې هرمزان ته ماته او شکست ورکړي او هرمزان و تستر ته وتښتېدی. تستر په اهواز کې ډېر لوی ښار دی. د هرمزان مات شوی لښکر هلته سره یو ځای شو. د کوفې له طرفه د نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لښکر ورهي شو او د بصرې له طرفه هم یو لښکر هلته ورغلی. د اهواز د منطقې عرب هم د مسلمانانو ملګري شوه چې د دغو ټولو لښکرو عمومي قومندان جلیل القدره صحابي ابو صبره ابن ابي رهم و. دغه لښکرې هلته د تستر سره یو ځای شوې. فارسیانو د تستر پر شاوخوا خندق کیندلی و. نو فارسیان په تستر کې محاصره شوه. څو ورځې وروسته د فارسیانو څخه یو نفر راووتی ویل امان غواړم مسلمانانو امان ورکړئ هغه سړي وویل زه به هغه لار در وښیم چې د هغې لارې څخه و تستر ته اوبه ورځي سړي هغه د اوبو لار ور وښول چې هغه تر قلا او مځکه لاندې یوه واله تیره سوې وه او تستر ته ورننوتل دا داسې واله وه چې تر مځکه لاندې تېره شوې وه او هلته دننه په قلا کې راوتل. براء ابن مالک رغضی الله تعالی عنه وویل، ما پرېږدئ زه په او بازي دغې ولې ته چې تر مځکې لاندې تېره شوې ده ورلوېږم، قلا ته ورننوځم او د قلا دروازه درخلاصوم. خلقو ویل، یا! موږ پر تا بېرېږو، يا به په دغو اوبو کې مړ شې يا به دې هلته فارسيان ووژني. براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ورور دی دعا وکړه ويل الهي دغه دروازه زما په لاس خلاصه کې او بیا می شهادت په نصیب کې دا اول وار دی چې برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د شهادت دعا او غوښتنه کوي او دی رضی الله تعالی عنه د هغو خلقو څخه وو چې دعا یې نه ردېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی د مستجاب الدعوه یا د هغو خلقو څخه وو چې همیشه یې دعا قبلېدل د مخه تر دې چې برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په خپل خطرناک وظیفه شروع وکي اصحاب کرامو وداع د حق بخښنه او د خدای په امانی ور سره وکړه ځکه دوی پوهیده چې دی رضی الله تعالی عنه شهید دی ځکه ده په خپله د شهادت دعا او غوښتنه وکړه او د ده رضی الله تعالی عنه دعا بې قبلیدلو نه پاته کیده برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه او د فدائیانو یوې ډلې چې مجزعه ابن ثور رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری و حرکت وکړي او دغه ولې ته چې تر مځکه لاندې تستر ته ورغلې وه ور ولوېدل. هله هله هله څو و هغه حوض ته ور ورسېده چې دغه واله ورتله او دننه په قلا کې راپورته شوه. هلته فارسیان په تعجب کې شوه څوک دغه قربانۍ ته حاضرېږي؟ فارسیانو حمله پر وکړه. برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې ددغسې حملو او جنګو عادت یې درلودی، دی هغه څوک دی چې په یمامه کې د نیزو پر سرو و هغه باغ ته ور واوښتی چې هلته د مسیلمة الکذاب لښکر محاصره و او پس له څو اتیا زخمه یې دروازه خلاصه کړه. نو اوس هم هغه براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی چې هم جنګ کوي او هم د قلا د دروازې د خلاصېدلو کوښښ کوي. کوم وخت چې فارسیانو ولیده چې دروازه خلاصه شوه، په تېښته یې شروع وکړه او د تستر ټول ښار فتح شو، بې له هغه قلعه څخه چې هرمزان او ملګري یې پکښې یو ځای شوي وه. هرمزان بیا و مسلمانانو ته حال ولېږی چې صلح غواړم. مسلمانانو وویل، یا، بس ده، درې واره مو صلح درسره وکړه او هر وار دې ماته کړه. هرمزان وویل، زه په خپله د قلا څخه دروځم او تسلیمیږم په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولۍ. زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي په راضي یم، خو تاسې به زما په باره کې حکم نه کوئ. مسلمانانو ویل، عمر رضی الله تعالی عنه دې وژني. هرمزان ویل، د هغه حکم مې قبول دی، خو تاسې به حکم نه راباندې کوئ. مسلمانانو یې دغه شرط ومانه او هرمزان ځان تسلیم کړ. اوس نو ټوله تستر فتح شو. پس له تستر څخه د اهواز ټول ښارونه یو په بل پسې فتح کېدل او ټول صلح غواړي، جنګ نه کوي، نو د اهواز نور پاته ښارونه هم ټول فتح شوه. محترمو وروڼو څرنګه چې فته پای ته ورسیدل زموږ پاته قصه به په راتلونکې یوولسمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله